و ان وجدا فی ارضه کچری من دل دا رکاز د خزونه په خپل مزکه شي چې دا غ دې من دین کې خپل مزکه وا وعن ابي حنیفه رحم الله فيه روایتان امام ابو حنیفه صاحب نه په دې باره شي د رکاز د خپل مزکه شي دوه روایتي ناروغلي دي یو د مبسوط روایت ته یو د جامع سیر روایت ته په کېر شي خو چې ميمي اخو کنه هغه یوه خبره دو چې په کېر شي خدای خزنه ميمي کنز نه خدای خزنه کنه معدن ميمي به پاغه شو احسان شته نه پشه خمشتا نه پشه زکوت شتا چې کله کول په تیر شي کنه نصاب خول وی نصاب به سره پیراوي به به زکوت پر کوي په خالص نشته پشه او کچره خپل مزوکم زکه شي مندله بیا دوه روایت دي ا مبسوط روایت شي نشه څه پشه ځکه چې خدا پوس مزکا ده دو الوند مزکا ده دو خداغه رکاز ده خدای خزانه ده په دې خوره شه پیدو د ټوله خوره ده دو او په بل روایت شي په دې شتا دې نه به خمس بوسي به د کیر سره څه فرق تا چې د په کیر شیخ زنامي دله شي پاشه خمس نشته او چې په خپل هم ځکه شیخ زنامي پاشه خمس تا و وجه الفرق على احداهما واجه د فرق على احداهما په یو روایت باندې ا دوی روایتینا ا د مبسوط پر روایت باندې خو فرق حاجات نشته ځکه چې کله کیر دا او کله مزکه د یو حکم نه چې په دې شیخ خمس نشته اکیرا ټوله ده په ظاهره او باطنیا مزکا ټوله د په ظاهره بطینه په د بطین شم زکه خو خزنه وه دا مرکبه وه د خور نه جوړه وکړه دا د دوه هغه فرق نه محتاج مبسوط روایت خو جامع سیر روایت فرق محتاج ده ووا روایت الجامع سیر چې د جامع سیر روایت ده هغه د کیر نه خلاف ده هغه فرق وجه دا چې ان دار ملکت خالیتن عن المؤن دون الارض ان دار ملکت خالیتن کیرینا دا مملوک ګرځول شوی دی چې خالی دی کنه د هر قسم وظیفه نه مؤن مراد ده کنه وظیفه ته ون په کې شې څه ته ون نشته نه په کې شې زکوت وی نه په کې شې خراج ته نه په کې شې کنه عسر ته نه په کې شې په سړی باندې حاج ودی کنه چې کېر دا کنه قیمتي کېر دا ودا به خرڅوي کنه حاج به پښوي کې دا هر قسم مؤنته نه خالی ده انا دار ملکات کیر مملوک ګرځول شو دا خالی ده مؤن هر قسم مؤنته نه د هم مسایو مؤنت ته چې نره مؤنته نه نشته پښه نره وظیفه مالی نشته پښه دا کنه هم مسبانی پښه دون الارض مزکه اندو مملوک ګرځول شي کنه چې د مؤنته نه خالی ملک شي یا خراج یا عشر یا خراج یا عشر کنه په مزکه شي خامخا یو وظیفه خو وی یو مولت په شیدا کنه خزنا وا په خور نه جوړه دیم ځکه نه جوړه وا په دې شی به خمس روشي ولهذا وجب له شو الخراج فی الارض ا دې وجنا چې مزکه د مولت نه خري کړي وجب د عسر کچره عشی وا وجب د خراج کا هي خراجي وا په مزکه شه دون دار او عسر خراج په کیر شنو واجب دی فقد هذه المؤنته دارنګه داغه مؤنته چې دا خمس نه پکیر شوی وي که نه پکیر شوی نه وي په مځکه شوی وي اباکی سلویر احماسه که نه سلویر حصې دغه د مځکې چشتن شولې د مځکه ده دو او دا مځکه شه خزنه جوړه دو که نه دا ټوله د شوله البته کېره ولا نن سبا مسله مشکله ده په کېر شي چې خزنه مندل شي مثلا تیل جواد شو په شي تیل دی پټرول دی دیزن دغه د چینې دی په دکه شه بیا دې کې خپل تنظیم نشي کړای په خپل ډیر کنه لوی تیون باندې په لوی نقصان باندې په لوی مشدری باندې کنه هغه تل یې تل شي بیا څه پکول شي په دا به بے فائدې وي هر څه کې دغه مخالوي نه کړي چې هغه تل کنه نه پیدا وخلي بیا پیدا وخصو کې دې پرا نن سبو کې ساس وکنه چې حکومت ته حواله کو کنه هوی ته حساب شو منی دا دې کا اتل حزنا دو تل چینه دو پشه اگر کا پکیر شو کنه اې دې کې دې پرا چې دپ مو دې پر پیدنو شي کنه بیا حکومت مشینی پښه ولې دې پرا بیا کنه حکومت ته خرچ پښه ومني سه حساب پښه ومني دا جهیز د پلیاح به حکومت نه کوته جوړه خزنه وین وجدا ریکاز نه کچیر د کاز میندلو ای کنزن دوته تفسیر وکړو ځکه چې ریکاز په معدن تاویل شو کنه چې وفي رکاد الخمس په رکاش خمس ته سول دا پیدا کېږي که چې وفي رکاد الخمس دا حدیث دی که معدن دی پرا دلیل ګرځوله وه یا خدایي خزنه دی پرا او دا حدیث کړه د کم دی پرا دلیل ګرځوي او کنز غوشه منادو هغه کن اې خزنه ته ورته چې بنې دا به شاه کړی وي او معدن اې خزنه ته ورته چې خدای په پیدا کړی وي که نه مې دا خو مشترک شو د مشترک نه خو کنه په یو ټی اطلاق باندې دوی مړې نشي وخسره او مو مشترک د مش په نوم باندې باطل ده دوی چې اسم رکاز یطلق علی الکنز لمال رکز رکاز اطلاق په کنز باندې کېږي په دفینا باندې او رکاز اطلاق په معدن باندې کېږي په خلقي خلقي خزانه باندې کنه په طریقه ده مشترک لفظي سره نه چې دا یو لفظ دا غوشي وشه منې دي په طریقه د مشترک معنوي سره دا رکاز وکنه معنا یو د رکاز معنا رکاز معنا په معنا د مرکوس هغه شای چې شخ شوی بس دا معنا دو هغه شای کان چې په مزکه شه شا کړه شوی ا دې افراد وادي یو فرد دغه چې بلې دا به شا کړه وی او یو فرد دغه دغه چې خلکی وی خدای په مزکه شه داسې پیدا کړی وی کنه دا د رکاز اطلاق په مادین باندې او په دکن باندې ده کنه دا مشترک معنوي ده مشترک لفظي نه ده لکه انسان کسا یا کنه حیوان کسا حیوان لفظ ده ا دې معنا کنه په انسان بندا کېږي په فرض بندا کېږي په بکر بندا کېږي دا مشترک نه ده حیوان ټکا چې ګوشو ګوشو وکړه ولا شو دې ته ګوشو ولا شو ده انسان ته او فرض ته ګوشو ولا بکر ته ګوشو ولا شو ده نه حیوان یو کلی معنا وه چې جسم نامن حساس متحرک بل ردا او دا کلی معنی کنه دا افراد دي انسان یا فرد بکر یا فرد پلکا یا فرد پلکا یا فرد کنه نه دا په دې مناشه مشترک دي دا کنه انسان فرض دي په دې مناشه مشترک دي په دې نفس نه اخیوال په مناشه مشترک دي درنګ دا کنز و دا معدن د رکاز مناد مرکوز پاشه مشترک دي هغه مرکوز دا و دا بلا مرکوز ده و اسم رکاز یطلق على كنز اسم د رکاز اطلاق په کلم بندا کېږي لما د رکاز دا نه چې رکاز کنه کنز ته ګوشه ور شو دا په مادین ته ګوشه بلکې معنی د رکاز دی وجنه چې د رکاز معنا د کنه په دې کنز سره هو اثبات رکاز معنا د کنه اثبات او شخول ثم ان كان على ضرب الاسلام كالمكتوب عليه كلمه شهادته فهو بمنزل لقطته چې ته په دې باندې کنه اسلامي نشانات په دې ګلې شي باندې په دې شی باندې پیسې وې کنه ا مسمون بد سنو مو په دې کلمه په لیکلې و کنه یا د مسمون څخه تاریخ په لیکلا و کنه کله مکتوب علی کلمه شهاده ضرب د لسان به سرنګ وی لکه چې لیکلي په باندې کلمه شاته کلی وی یا د مسمون بد صاحب په تاریخ تر شوی کړ ایګه تصویر وی یا ایګه نوم په لیکلا وی فوابه وند لوکته ته بدا کس په منا دی ورکه ده په من لکه ورشه چې مې کنه په من را دي لوکته ده لوکته من ورشه چې مې کنه دا دا مطلب ده چې دا کرم وطن چې کله مسلمان نیوله ده به دا خزانه مسلمان چې ته شاکر دو کنه به دا غنیمت نه دره به سنو خلی کافر خزانان دو دا کنه مسلمان ده ایګه شایده په نن کې شاکر و آیا ونه مرده او یا ونه ویره دو ونه ورکه دو کنه اې د ملک نه نو وځي کنه چې چا شاکر ده هغه ملک ته په منرا د لوکټې ده په منا د ورک شي ده وقد عرف حکما فی مدیا او د لوکټې حکم معلوم ده په خپل زوی شي ابه کتاب نکاش په خیر ترته باب لوکتار سي په خپل باب شي کنه یو شای کنه چې ورک شي میمه به هغه ته چې چشتان نه ګرځي ته ملک نه هغه ملک ته چې چاره وته کنه پاپا سه به شروي پاشه به اعلان کې هغه خپل کنه اعلان ده کنه یو کول اعلان ده یو میاشت اعلان ده کنه واجب اعلان ده ا مقدار ته به کسې کنه ا مقدار ذکر شوه ده چې د مر شای وی کنه به دا یو جی ميلان وکا او چې د مر شای وی به کنه یو به استلان وکا یو به شو سره وا او کا ډیر شای وی کنه هغه به یو کودر سره سره وا چې شان به یو کودر سره پسې ګرځي کا پیدو شو ویر به کې کا پیدو شو کنه بیا به دا فقرا به ته ویر کې امین دین کې تاخرق نه جز اے خلق ته به ورکړي چې په چا باندې زکوت سرسویا کېږي په دې نیت باندې که چې ثواب دی پاپ سره ورسي په چشتن پسې که چشتالي بیا پیدا شو ته لږ ختم کړي وته به زما کنه زمین به وي ته بیا هغه شی به ورکوي ثواب به تو شي او که چېرې فلا ده که مندین که فقیر و کنه په دې زکوت سرسویا کېدل بیا خپل سره مالول شي او که چشتان یې روغلو پیدا شو ورسې کنه بیا به کنه چشتن پر دای زمین وي چشتن ته ورکوي کوي ته بخښل نه کل منکوش علیه السلام لکه چې پامن چې ته بت کله شو بتو یا د کفیر بسا چې ته نوم بنه یاد رکنه سنه شنات بنه کړه چې د کفیر یادګارا دی ففیر خمسو به پدیش خمستا لکه چې دا غنیمت شو على كل حال په هر حال باندې که په کیر شي میمه که په خپل مزکه شي میمه کنه که په بهایبان ساری شي میمه لما بینا چې واجب مدار کړه چې دا غنیمت ده دا غنیمت او کفیر نه پته شو ده او مجاهدین ته کنه دا په لوس نه ورغله فات نه وه نه پنځه مې حساب بد ساده نه وخلی ابا کی سلویر احماسا ثم ان وجدوا في ارض مباحه کمن دنه په مزکه مباحه شه دا نو که چا مباح و دي چا ملک نه وه لکه کنه غرینه کسا زنګل کسا فاربعه احماسي للواجده بیا هغه سلویر پنځه مې کن ادي مدین کې شوې نه وای سه بس ساته ورکو او دا سلویر هیڅ کن د مدین کې شوې لانه تم الاحراز منه ځکه چې پیراشو هغه احراز او حفاظات دې طرف نه د در به شکل در جمع کړه کنه لانه تم الاحراز احراز او حفاظات او جمع کول دې طرف نه پیراشو بچته پلوسو ورغلی نه دا ټول غنیمت به نه راځي به ده اذ لا علم به الا غانمين نشته علم دې په دې باندې کنه ای غزونه ته ټیک ته دا وطن خبر چې روله غزونه کنه دا دې ولا دا و د وطن به غزونه ته تقسیم اوي بشا به ته ورکړه وی کنه خدا خدانا دې ته پلوس نه ورغړي کنه ای مجاهد په غنیمت شو ته بخروي چې کنه غنیمت ته ټیلا کو او کله څه پرېر دي منه پوتې شي دا وی نه روشي به په غنیمت څخه بخره نشته هغه غنیمتونه چې دې ټیلا کو جمع یې کو کنه دا دې نر جمع کړه فیختص هوا به نه مختص په وی دا من دین کا په دې باندې کنده خالص د شولا د در به شکر د جمع کړه چې په بیابان شي په غیر مملوک هم ځکه شمیمي و ان وجد فی ارض مملوکتن او که مملوک هم ځکه شمیدله فقدر حکم عند ابي سفر رحم الله د هرګ حکم د امام ابي سفر صاحب المسجد د مدین کې دوه ا مملوک یې کدو خپل مزکه او کپردی وه هو للمحتط له چې چا مملوک وي که دوی که بل چوي کنه هو للمحتط له دا خزنه د اول ملک ته پردو ا دې مزکه یا ذکر چې څه اول چشتانو هو للمحتط له دا دې کنه اول ملک ته پردو قدیم ملک ته پردو محتط له چاته ویل شي وهو الذي ملك الامام دا هغه سيده چې بادشاه دغم ملک دغه مزکا ورده ته ورکړی و او ته ول چې کنه مغانمین رول پکنه په دې ملک باندې دا وطن ونی ولو بیا بادشاہ به سراوی امیر به سراوی ای به تقسیم ته کړوی کنه په تقسیم شي جام زکا یا د کېری چاره سوره او چې د خزرا په شپې دې شولا دا مدین کې به د خزرا ای چشتن تر سوي کنه چې دا اواله ول دغه مزکا یا د کېر ک بادشاہ چاته ورکړوی چاته لیکه پکړی وی چې کله دا وطن مسلمانې فتح کولو کنه چې دا اول چشتان یې سیک وه او به اسنی بیا هغه مړي ځکه چې پړی تر شوې دي کنه خو هغه په میډه خو به سیک پوتی وی کنه مسای کو سای سیک به وی کنه اته به سیک چې دا تو سیک کنه په مزکه شدا خزانه پیدا شوې ده مزکه هیڅ توس نه ده خو دا خزانه تو سوا کنه همزکه چې کنه دا به صادر کوله د خزانه نه په مزکه شوا خو چالي دلی رو کنه اب اته ورسوي ځکه چې دا اول ملک ور مخته شوه دا قبضه دې دو الیه کنه دې کې خزنه ته اول ملک چې دا لیکه د کفیر نه دا وطن ونیول شو او بيدا کنه مزکه تقسیم کړي لیکه بردینه پر کېدل بيدا کنه دې سری ته ورکه چې دا توش ولا چې مزکه ورکه په دې مزکه شې د خزنه و د شاه کنه دا غا د شولا آیت ته پسې ورکړه حصول په دې کې کنه چې دوی له قبضه هو کنه حکمی قبضه دو ا دې من دین کی کنه ګوره دا مجاهدین ته نه شو ملاو کنه دا مجاهدین نیولې و ټول مجاهدین و کنه دا وطن په دې شخه ځلا و هو ته منه کوي ځکه چې دې قبضه حکمی و ا دې هو پوسه په دې مزکه باندې قبضه و چې کیمه ظاهر مزکه دو کنه حقیقي قبضه و کنه نه په دې مزکه شي چې کیم سړي په باندې حکمی قبضه و خبر نه کړي چې په داسې خزانه دو کني خو ریاست یې به وایي حکومي قبضه ته مين ادبار نه ورکړه دا مجاهدین ته ورکوي لکه څنګه چې مجاهدین خو دې کې چشنه کړ حکومي قبضه دوه کنه دا غوړ کړه اته ویله حواله شوله په معدن شي معدن مې کنه هغه چاته ورکولو کړ چې چا ارمندل ده کنه ځکه چې ولا قبضه حقيقي و او دا ولا قبضه حکمي ده وجه اگر ته حکمي ده هو یا د خصوص دا قبضه د خزو ولا دو کنه حاله سزای ملیم ده ای خزو ولا قبضه دو کنه فیملک به نه لای مرکیږي کنه په دې قبضه خصوصي سره په خلاف ته مکنه مجاهدین ټول عالمین او به کړي یا به سر کا سلوی یا به زر کا سلوی دا مجاهدین چې په وطن رولې دي کنه ای قبضه او ای ید ولکن عاد عموم ولا قبضه دو کنه د ټول مشترک قبضه دو دوه حکمی هو دا کنه عامه قبضه دو نه قبضه کم زیری شولا په خلاف یې نه چې خلاص کړل د قبضه شوم ځکه بس سات ور کچې دا توش ولا کنه اگر که دا حکمی قبضه دو پلون دی په خزانه باندې خو د خصوص له قبضه دو کنه نه ته د بار شته ده د شولا فیملک به ما فی الباطنه نه ملکې دي کنه په دې یې د خصوص را دغه شیا چې د مزکه په باطن شې دو کنه هغه د شولا و ان كانت الزاري اگر كانت كبزا بظاهر دوها كنا کنه کبي خار کړو کنه په چا باندې هغه چې کنه مشتری الول کړو او چیر پارې کړو په دې ناشه مالدار پیدا شو د مالدار کنه ابي خپل مالک ته رسوي چې چا کنه د کپ په خرڅ کړه د کچې د کنه هغه مالدار په حق هغه د کپ په خرڅ کړه د کنه په خرڅو کې سره د ملک نه وتلی دا رنګ د مزکه کنه دا وا چې څنګه خرڅ کړی نو خرڅ شوی دو کنه ادم زکه خرڅ به د حضرانو په شخص کې ته خبر نه ده کنه نه اخذ نه په خرڅولې سره د ملک نه وځي په خلاف د معدن نه معدن هو کنه اخو په دې خوره شي پیدو دو اې د خور نه جوړه د چې خرڅوي یې کنه دا ټول اجزا سره خرڅوي د خزنه سره خرڅوي کنه دا سره درمي لوړه نه کنه معدن خو چې شاپ مزکه شپ پیدو شي کنه هغه مندي کوین کې نه وي هغه د مزکه چې ستندو چې چا د مزکه دو د خزنه یې دو کنه هذا ملويجي لانه مدن فيها ځکه چې دا کم ده دغه پشي شو ده په دې ځکه شه ا دې ځکه نه پیدا نه پشي شو ده د چې ځکه خرڅوي دا جدا شي د دند سره خرڅوي به خلاف المعدن په خلاف ته خوې خزنه نه کنه چا دې خور جوړه دو چا خور خرڅوي دا خزنه سره خرڅلي لانه من اجزاها اخذ ځکه د اجزا نه ده وينتقل المشتري دا کنه خزانه به ورکول شي ای اخري اخري مالک ته یورف فی الاسلام چې په اسلام شي هغه جواب تی مالی می چې ته فاخري کې تنه به مالی می دې کړ ولا کنه دې مزکه ولا ای ته به ورکو علا ما قالو بنا پر چې ظالمون داسې ویل دي نه یو حکم ځه اکن سو کوم دا اکن چې کچې نه مادن مادن کچې په مباح ځکه شي میمه په غریب په ځنګل شته ځکه د چا نه وي هم سو بساد نه وخلی په سلویر احماس د دې من دین کې شوله په خپل کیر شي من دلا ټول حضرات دې من دین کې دو چې دا چا کیر دا خپل کیر شي من دلا کنه په دې شي به خمس نه وخلی په مملوک هم ځکه شي په مملوک کیر شي من دل شو کنه که په کیر شي وي ا کیر کې څنګه ټوله او که په مزکه شوي دواره وایته نه دي کنه یو رواته که چې دا دې مزکه چشتندو کنه چې چا دا مزکه دو اس پل خال او دوام لوګه چې نه خو مسو بچاوي نو خلی او دا باقي سلوي رحمت ده د مزکه چې شتم دوی مندیم کې نه دوه او یو کنز ده دا هغه چې په مواخم د کښې مندل شي کنه ځنګل غریز شي یو خمس به بساو خري سلوي رحمت ده مندین کې دي او کچېره په خپل کېر شي مندل کنه هغه ټول کنه د مندین کې دوه او کچېره د مسلمانې کنه نه وي دا خدای د مسلمانې کنه یادګار وي څه پاته لګېږي که نه بیا که په ځنګل شي مي که په خپله مځکه شي مي که په بله مځکه شي که په کېر شي مي که نه دا هغه ورکه دو که نه دا به په چسر پسې که نه ګرځوي نه به شاته نه خلې به بندي که څه بخره پښته که نه او که چېرې په ضرب د جهلیت ولاوه د کفار حدونه عملي مې ده بیا یو خمس په بدساو نه خلې چې په غرې ځنګل شي بقي سلوي رحماسه دا د مدین کې دي که چېرې مملوکه مځکه وه مملوک کېر ده که نه دا انکر دا یا په مزکه هم دل شو کنه او دوی کفار حزنا خمس بچاو خلی باقی سلویرا مال چې سر مې وته کنه اواز چې سر مې وته وړي د کیر چې سر اواز چې سم سیک کو د مزکه اواز چې سم سیک تا کنه اته به ملوي ریکانو بیا اخري اخري کنه چې ملي مې ریکنه چې اخري اخري کنه یعنی په اسلام شي دا د یو کله په اوسه کنه ایواله چې په سه په سه کنه اخري دا په اسلام شي کنه چاته دا به بیا جاهلی ګرځول شي کنه امیر به داسې شمیري چې دا د کافر مهر ده کنه په ظاهر مذهب شه لانه الاصل زکه چې دا ضرب جلی اصل لا اصل په دې کنه وته نه بده کافر مسمر اوسه پر وغلی کنه لانه الاصل زکه چې دا اصل ده دا څه وشمیري چې دا د کافر خزانه وکنه نه که په غیر ځنګل شي مندلې وکنه خو بس بچاو خي باقي سلویر احماسه د مندین کې شونه او که مملوک غیر وي مملوک هم ځکه وي که نه او هر وال چفتان به ورته غوړي چې وال چفتان یې سیب ته اته میلویږي وکیل یوجل اسلامي فی زماننا او چا ویلي دي چې نه اس وخت ډېر تر شوه ده امیش په زمنا شي که نه دا څه کنه خزانه چې مندلا شي چې پیګه کنه د ټپې و د مورې پاتې نه لګېږي دا یې اسلامي کده ورشي داسې چې دا مسمور یې کنه خزانه د ایګه شاه کړی و دا به لوکتاش مې یې کنه هغه چې ستار مې ته وړي کنه ملک په وتړي کې چې په دا ځکه خزانه مې درې شوې دوکم دا غچ اچا کې درې شي چاته سو وصیت پوت راکنه چې پلان مې خزانه شاکې وکنه لتکاد ملعاده دیواجه د سن مرو د کنه زمونه د اسلام کنه ډېر تاریخ تا اسلام یې سن شو دا ډېر وخت روغله ده کنه سنو دینه ده که چې په حال کنه سې کنه سې تر شوې دي سویر لا سوا پند لا سوا کنه کولا تیر شو کنه اته کدوم د زمونه دی وجنا دی کنه نن مړي د زمونه دی وجنا کدای شي کچې دا مسمون کنه په دې کې شخه نه شاکړي وا یا پند کا سونه شو ته به اګه خطر شي ویدو کنه یا ولا مردا او یا ولا یې رسو ویدو کنه اګه په مله سک پوتی وی پاته لګیدل کنه اچ سن پاته ولګیدل د اسلام زمونه کنه هغه ځن منشوي دو تقدم ده وخت رغلا ده بلا تیزه یې شیخ وا او سره خړه و دیوالي کل سره رنګ مانګي د یو غږه موتو یې تیزه دا کتبه و دا تیزه د میرلی و د سپینموم پر روډ باندې ای په بلې څنګه نږدې دوه کیلومتر مونږ ویل دا لیکل مې دا غلیکا ریکارډ مې کړل تقریبا دوه کیلومتر فاصله باندې په بلې څنګه نږدې چا کو د یې کړله ا دو هزار گیارا دا ایسا بیتو کی دو هزار گیارا و نو سو گیارا دا دی مرا صدی تیر شوی دا دی که تلو جوڑولو چا کنا بیا تلو جوړ کړه بیا یا یادګار تاریخ په لګول کړه چې دا میز دا تلو جوړ کړه په دې تاریخ باندې په دې ټیم باندې کنه په دې یادګار لکړه و 911 عیسوی بل کو دباوه دا د مدړې شي چې تا هغه په تلو باندې ده جماعت باندې لکه شو جماعت یې جوړ کړه که نه ولې د انګرزونو یا انګرزونو به پولیټیکل بل ولې دوته به ریزیډنټ و بیا هغه چا خود کیر به جوړه وسه به جوړه ولا هغه خود باندې وته شوی دو بیا هغه حکومت ته هیوله کړی دی چې دا ست هغه به جبه تل شي وا په باندې هغه د تلویت ګار ده هغه تاریخ نه ویل کله مې تاریخ نه ویل ده کنه لتقاد ملاده هو هر تقدیر ظاهر مذهب دغه ده چې اسلام کا ځنمان ده کنه خو کفر خو میډا ځنمان ده کنه کفر خو جهلیت خو په میډا مخ ته ده یو ری کنه چې دا مشتبه شو کنه بیا ډیر ظاهر د منی میډی کچې دا به د کفر شای وی کنه دا اے خضرې دی ظاهر د منی میډی ومن دخل دار ومن دخل دار الحرب كم ساعه دخل شو دار حرب ته يو بطه كم ساعة در خرب تنوتو كفر وطن تنوتو بأمان فوزا بني فأمان بني مسلمون لور در خرب تا فوجدا في دار بعض مركازا بیا اچا په کیر شي کنه اچا په دار شي حزنا مندلا دو تاریکا سام ولا د کنه کما دین و خدای حزنا و کنه او کچا شوا رده علیهم ابي اګه تور ګډوي چې ته په مزه کا شي یا ته په کیر مې حزنا مندلا ځکه چې هغه شای چې په دې کېر شو دا په قبضه دی کنه دی چشتن دی کېر ده فيه دې صاحب حضرم دا په یاد دی کنه چشتن دی کېر ده په طریقه دی د خود سره خاص ده کېر ده قبضه دی باندې کنه و ان وجدو فی سارا او کچره په سارا شي مدلا و سارا هیڅ کنه اچانوي اخو دې ټول خلک ملک وي فواله نه کا کنه مدلا او کا مادنی مدلا کنه اټول دې مدین کېدو لانه ليس في يد احد على الخصوص دا په لوستي چا شند کړ په طریقه د خصره چې خاصه په کی کار زادو کړ په کی شایو کنه نه فلا يعود غدرا دته غدر نشي وته ولا کنه دا برووري ولا شيء فيه او په دې خو مسانسته مسمونه بشابه خصنه منه وي کچ تو خدنار ولا کثیر وته نه کنه لانه بمدرة متلسسا غير مجاهرا ځکه چې دا مې دین کا په منزله د غله ده نه په جواب تیر وړین کا دا خو لوټ شو دا در خلق لوټ شو دا په تیر نه لوټ شو کنه په عمل لوټ شو دا کنه عمل ورکړه به ظاهر کړی و تجارت په لوټ شو دا یا صحت په لوټ شو دا کنه چکرې لګولې یا تبلیغ ته لوټ شو دا کنه او دا خزانه یې وړي دو کنه پټه غلې وړي دو کنه بادشاہ حمایت نه کوي مسمونه بادشاہ حمایت نه کړه چا ته چې مو تخپل بحرو کا ځکه چې موږ غرلې کنه اټوله ددو وليس في الفيروزج الذي يوجد في الجبال خمس نشتا په فيروزه شي هغه فيروزه چې په غريش مندل شي پاش خمس نشتا تقسیم دات ویلی دی کنه چې کیم کنه کونی دی پکوړی شي کنه خمس نشتا په هغه معدنیات شي خمس تا کنه چې هغه ولې کېږي په جمعې دای ولې کېږي په ير باندې کنه او په باندې کنه انتمنه کښ کېږي پاششتا احجار کنه کریمه قیمتي کوړي په دې شي څه هم نشته فا فیروزه وی عتیق وی زمرد وی کنه مختلف قسم قیمتي قیمتي کون دي نو څه په فیروزه شي هغه چې په غریش مې درشي پاشه هم نشته درنګ یاقوت کسا درنګ رنج کسا کنه لکه اسلام چې لا خمسه فی الحجر په کونی شي هم نشته او دا د کونی قسمینه دي یاقوت کسا یا فیروزه کسا یا کنه عتیق کسا ا كوني كسمي لري نسبه چې د کیم شای کنه پیدا د کرومایټ تا جپسم دا منګنیز دا اخره وته پاته لګی چې څنګه دا کاروبار کو مختلف قسمونه دي په شی مختلف پروتین دي کنه چې پدا شه هم بستاو کنه شتا په شی هو دا خو چې چاته به رسېږي چې کی مصرف یې دا بیت المال ته لوړ شي کنه هغه به نه پیدا کیږي کنه په دې دې باندې کیسه وی لوړه ده وفي زیبک الخمس په پاراش خمس تا زیبک پاره ته ویل شي په دې خمس تا فی قول ابي حنیفه امر اخرن دا امام حنیفه سم اخری اخری کول ده وهو قول محمد محمد سبا دا کول ده چې خمس تا پشه خلاف الابي سب اوی چې نه نشته پشه امام ابي سب پښتنه وکړه د امام خلیفه صاحب نه پاره متعلق دا خو چې کسه خو نو جمعیت شي دا و نو مایع عند شي دا کچې ته مزلی په سرینه ته ورشي تا کنه دا چې په کاغذ وچه و تمکیش نه تشت پاره ری کنه لکه دا سپینا پنا نه پنه و نه شي دا سپینا پنه و نه پنا خو لکه چمکو په دې چې چمک نیوي خربخته و نیوي کنه خو تمکیش نه تشت کنه پاره ری کنه په دوی تم کېږي نه لکه دا پستې خورې باندې چې سوسکه ولګېږي مټوکای شي که نه خوره تسپي پرېږي که نه داسې مټوکي مټوکي وي که نه او قرار نشته که نه او چې تم شي بیا شای وته ونه جوړ شي که نه بیا که مې ونه جوړ شي بیا زار ونه جوړ شي خو چې تم شي خو تم کولې طریقه چاته نه وسي چې ویې دروي که نه دا که مې ګر په دې لګیا دي په دې کوشش کو چې دا پرا ودروي اجازه را چې داسې مثالاوي که چې دا پرا ودروي تم شي په ملالره شي کنه خمس نشته په امبر شي خمس نشته لولو دا د کا ګریبو ملالره ته ویل شي یو لال ویل چې مې سي لول وته وی او یو موتی دی دته موتی وته وی کنه دا لول نه ده په لول شاله شته لول کوړه ده کنه اپ کونی شي پیدا کیږي په غره شي لول پر دې اخ پر شان ده په دې سپارلی شي مې کلیدلی وی کنه شا شو دوتا جوړ وکن ا کور کله کله لړر کیدا شي کنه په دمزه کې ته ورې در کیدا شي لکه دې ملکی شي کنه دا لګای وي دې ورې سبو چل شي کنه دغه لړوي ټول وتا نشي دې بالکل بیا په دې غیر شي چې تاسو کوړه وی چې بژاوي د ناسي بژاوي کنه ا لګای خو ته نه وته وي دا ورمسه کې یې چې پوس ورمسه راخېږي ورمسه کو شوا هغه درې می به دې غور ته دې کونی غور ته ور نوځي کنه شغلا په نوځي او پاشه دی گاجه مې کنه اول مسله شغلا چې دی گای ونسي دی گای وتره نه بیا غلی گای بخار په لول په جوړ شي په کونی شنه نه کنه بیا کونی چې څوک مې کنه په خپل انداز په خپل مجموعه کو بیا لول په څه پیدو شي نه دې کنه غنه جوړ ده کونی نه جوړ ده کنه او یو لولو دې موتی ته ویل شي دا په سزا مندر شي حیوانات دي که بون د منا حیوانات دی کنه هغه په د سپارلی شي کنه خلی وي ته کړی وي به دا برو مرم چې څه سری چې من ډایرکټ کو هغه صدف ته ویر شي کنه ناس ته ویر شي بیا خلی پر وړه وي کنه خلی بدل شي باند شي بس بیا په ناشه د برو مسوس کی نه کنه هنا به دا متی جوړ شي سمي دا بعد کنه متی کنه بیا دریبو ته کنه دریبه کنه چې پیور کو وی تر بهاته دا کا چا شي واوی کنه چا شي ډیری وی او دا رنګ په امر شان نشته امر مترک نه یا صحیح پته نه لګی دی څه کوي چې دا د ریبو وشو ده په ریبو شو وشو شي خیر به ولسی او څه کوي چې دا د ریبو شي چې تکب ده کنه ایګ سی په دی هو اکثر دایره دو کنه چې دا ویل مچی اول کبسه کنه مې ردل دي کنه دا کنه ایګ کنه غاز ده کنه هغه دا غاندر وتری د امبر وای نبی حنیفه محمد دا طرفی نه بنم دی وقال ابو یوسف فيهما وجه په دې شتا په لولو شي په امبر شتا وفي كل حليه تخرج من بحر غانا شي سمندر نه چوزي کا سر راوي کا سپين زاروي کنه باغ شي امام ابي يوسف بيلي لان عمر اخذ خمسه من عمر ذكر عمر خمس عمر نه وخصوه ا سمندر ناسینا چا په قبضه ها نه کپیره قبضه نه مسمونه په قبضه شي نه دا ورشو په دې باندې کله چا غلبا په دې چکه بزم دی روغلی اخی دغه سم مباح پته لکه دا مرغی که ساشکوری نه کسه کنه فلا يكون مخوذ منه غنیمتنا نه حاکم چې دین ور وخت شي اته غنیمت نشي ویلا چې دا کفر وو او دا میزر ونی ول دا غنیمت شي ته غنیمت نشي خو باسه خو مسوخلی وین کله ذهب نو فزاکر کا سره وی یسپین زری سمندر په ګرې باندې کنه چا قبضه او تسلط نه روغله خدا خو یو وخت ویغه وخت کې سوا اس انسان خو سمندر نه خو سره وشلې دي چې پوس اسمون یا سره وشله د فضا د ټول ملک د خپل حدود رسې په او فضا رسې د ټوله ا پاکستان چې کوم بریتا پاکستان د پوس اسمون چې پر راي جوس پر تیرې نه کړیا وخلی دا د بقیده خپل ا د ریبو د مخلوقات ماهرین دي کا چاغه دا تعلیمونه چې په دریو سي مخلوقات دي کنه سای کو سمره عمرینه دي سنه من کبون دي سوا کاری دي کنه سو خوري سنه خوري سمره کنه نو تحقیقات کنه بقیده کې تبینه او بس کله یې رفیشه کنه فن ویل شي سمندري حدود هغه تقسیم شوی دي خدا خودو کنه اگر کا بطریون راه پکړه چې دای مویر یدو د مویر د کادو کنه خو یې به کنټرول خو نشي کړای سمندر دی یې به کنټرول نشي کړای چې چیرته لوړې چیرته روغلې په چا وروخه ته کنه په جاپان باندې سلابه خطله د سمانی کسی بلی کنه سلابی نه روخیږي کنه قبضه شو خو نرسي یې به سمندر یې به هغه چې روا شو ده د عمر نه چې یې کنه خو مس وخصه عمر نه فيما دا پیګه سره شدا چې سمندر کنه اگر تر یلا و سمندر د عمر ارتلی وی ده په غوړه باندې وی کنه بیا چې په غوړه شو بیا خو د وچه خزانه شو کنه وچه شای شو کنه بیا ځکه خو مس وخصه و به نه کول په دغه میډا وی کې چې په وچه باندې مدر شي که سمندر ولا بیا چې څه کې می کنه به خو مس نه وخلی متاون وجدار کاذن او که په داسې مځکه شي میندلو وکړه چې هغه مملوکه وکنه بیا خو هغه طریقه ده چې نشان په وګوره چې د چا نشان ده کنه ای مسلمان نشان ده بیا د خلک تادو بیا الوله کې د سګردوا یې کنه او که چېرې کله کافر ولې وی کنه بیا اول ملک په کنه ای پاته به لګوي لانه غنیمه ځکه چې دا غنیمت ته په مدرسه سره د سپین درکنه خمس په وخلی بکې سره رحمت نه د مدینه کې شونه